حمیم سجده سور قرآن کریم نا ترتیبا یو صلیختم او نزول کې یو شپیتم بعد المؤمن وقبل الشورى فقط د مرجان موافق د اول اعتراض جواب چې واردېږي په فدع الله مخلصین له الدين باندې خوبونه وینو چې د غیر الله بلنه کوي او باغو نوم باندې نظر و نیاز او منخ کی کوئی د دې ربط حاصل دا دی چې مخکې اثبات التوحید او رد شرک په دعا وشو نو حامین سجده دفع درې طریقې تبلیغ ابتدا کې تمهید درمیان کی شکوی څلور تخویف دنیوی او اخروی دویم د مخ کی صورت کی یوه نمونه د تخویف دنیوی ده نو دی صورت کې دو پیش کړي درم مخی صورت کی نه صفات منزل نو دلته احوال تسعه د منزل پیش کړي سلورم د مخ کی صورت کی درجل مومن د دعوت تفصیل نو دی صورت کی آداب د دعوت خی پنځم مخکې صورت کې زجرونو په مجادلینو نو دې صورت کې بیان د غجدال دې د دو شبهات پیش کړي چې دا د دو جدال دی اشکړه نو سجده جوابونه کوي هغه اعتراضات راځي او داغي جوابونه د صورت کوي لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس نو د دې صورت تلور شپیتم کې الله الذي جعل لكم الارض قرارا نهم نه دولسم پوری په دې مخ کی صورت کی یوشتم دوی چه من اشد منا قوه کانو هم اشد منهم قوه طاقت کې سختو نو د دې صورت په لسم کې چې تا ته قران بیان کړي نو په دې صورت کې ترقی وګور تنګدي یو کم دې شم کې يَتَحَاجُّ يحثون في النار فيقول الضعفاء بحثون بكي إنا كنا لكم تبعا وهل أنتم مغنون عنا نسيبا من النار تلغون دی برخه د عذاب زمونږ نه کم کوي نو په دې صورت کې هغه ځکه د کافرانو تذکره وا نو دلته د مونن کو تذکره کوي وام په دې مخ کې صورت کې قران راویږي یلقی الروح من امره على من يشاء ان لسم کی يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده اتم د مخ کی صورت کی سلورم جګړه کافر کوي ما یجادل فی آیات الله الا نه هم د مخ کی صورت کی اٹھتر کی اٹھاویا کاشو په دغه وخت مشرکان نو دی صورت 78 کې قضی بالحق لقضی بین لسم دی مخ کی صورت کی اتصل اختم مشران کشران ټول وی تسلی الله وی زد رسولانو او د مؤمنانو امداد کوم فی الحیات الدنیا اپروز د پیشی هغه امداد دی ثم استقامو کلک مضبوط ولاړ پدی پدی صورت کی د سلورو شبو جوابونه دي اول مولا صاحب نو کوی غمستا په دې خبره چیرستا څه مطلب دی سوچ کئی تمسک بالاحلام یا سړیا بابا د شپې راغلی او نو تبا جواب کئی کٹ نے غرزولم سنگو ور سرا وقیضنا لهم قرنا مسلط کڑی می دی پدوی ملگری توتی بابا زوانی در بانی تیرا شوی دا دیوی او دریم د ځانه جوړای نو پویګو عربي وای نو دا صورت تاغی جواب کئی چې د ځان نه څنګه ویم د شپې یری شنه جوبا یره منګه په خیر پریدا پانسا مسمی نه پویګو عربي وای ما يقال لك إلا ما قد قيل بالرسل من قبلك ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته دعوا د صورت دفع د شبات اربعو سلور شبهه د اولی جواب معکز پینزم کی نو تو جدای جدال ډیر نو دی صورت کې داغو جدال ذکر کوي چې غ شبهات دي اسماء الله الحسنى بحذف المكررات دا صورت بنزل ذکر کوي رحمان رحیم رب عزیز علیم الله غفور سميع محیی قدیر بصیر حکیم حمید شهید محیی د په د پارا سورت درې بابا کا اول پنځشتمه پوری دوانه منی د تخفیف دنیوی دیار لسم او نو لسم کی تخفیف اخروی حامیم بإنزال الحكمة على العباد مت من منت حاب انزال الحكمة على العباد من الله تعالى إذا تأويل وي تنزل من الرحمن الرحيم تمهيد مع ترهيب هازا نازلول د دې کتاب رحمان او رحیم نه کتابون جمع کون کې ده فصلت آیاتو بیان کړی شوی دی آیاتونه دغه قرآنن لستل شوی دی عربیان واضح دا قوم د پاره چې کویږي زیر ور کون کې رون کې فآرز اکثرهم زجر ومخوانو زیاد دوی نو دوی نوری د الله کتاب فهم لا يسمعون کتاب جامع دی فصلت سلام احکام امثال دلیلونه جدا بیان قرآنان لستلش په ژبه عربي نه یوازې په عربو امتنان او احسان نه عربیان واضح بیان دی قوم يعلمون وم صفت او دا هغه قوم چې هغه علم لري چې دا منزل من الله دی بشیران پکې چې منی تصدیق کوي وی دې سړی په سلاړ شي چې د د غایې تحریک څه غایه ده دې چې دا میشن مقصد یې څه دی دارون ندوا د نبی علیہ السلام نیکه جوړ کړی و قصي پاغي کې بدوی مشورې وي عتبه لار پیغمبر علیہ السلام ته وی کستا مقصود مالی دیر چند د لجمکو لفظ جنکی ځان لغوره کړ نبی علیہ السلام فرمای چې ابو الولید ستا خبره ختم شو وی او نو دا صورت شروع کو سجده وکړه یا ابو الولید زدا غوانم پتشی لاسی خیو چه نبی علیہ السلام کل دا صورت لستو کور کې درې ورځې پروت په کټ کې غمجن ابو جهل وی د بنی هاشم ډوړی خوګی وای غولو وینا سړیا ما داسې خبرې وورې دي چې هغه د بل چانه دی بی دربنا ابو جهل وی څوک نشته چې دا سړی پوه کی او تبا وی زه په کټ کې غمجن پروت تاسو به هم دا خبره کوي چې ته خو پوهیږي او که سابق سه خو پوهیږي متبع قران ورته دا صورت دفع د سلور شبهات کوي ننم دا خبره کوي چې زمون د پوهې نه اوچتي خبرې کوي مونږ پینې پویو دا د دې لپاره چې درس بدنام کی یره وی دا د طلبه او درس ته مونږ پینو پویګو مړه دا کم ده چې ته د الله کتاب ته کینی زمن د پوهینا اوچته خبري نو دویم کنایه ده د اسرار فی الکفر نه بالکل نه منو خپل کار کوا ځان تیلولا اننا عاملون دلیل وحیی جواب د شبهه کوي ضمنن بیان د دعوی وایا چې یقینا زه انسان یم ستاسو په شان وحی کېدې شي ماته انما الهکم چې یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو حقدار یو انما انا بشر مثلكم الا بنا پوی دی چې زه ملک وې پیرې وې توم پختونی زوم پختونیم انما انا بشر مثلکم یو قام یو او ستاسو په جبه خبره کوم مثلکم بابا په کلمه پويږي او کنه دی به او مختصره خبره دا ده چې انما الهکم اله واحد حاجت سر کول والا الله دی نو چې جواب دیو کو نو دعوت الى التوحید ورکا فاستقیمو الیه برابر شي دای طرف ته تیر شوه شرک واستغفروه ماشاءالله ستاسو کتاب دستور دا چې کله به په درس کې ترجمه په پنجابی وکړه وویلون لراغی وی لوگ لوگ پنجابیان اسیم جذباتیانی نو ټولو چغې کړې واه سبحان الله فین مولانا صاحب چې ولی وا سبحان الله وی د شاه عبد القادر موزح القرآن کوت او پاری کی الا بشق الانفس پختو معنا کو من مگر پشلولو د ځان شاه سے معنا کړی د آده جانو الذين لا يؤتون الزکات صورت مکی دی ابن عباس معنا کوي لا يؤدون کلمه التوحید تزکیه د قلب مراد ده پنځپیر شیخ په معنا ځکه کوله چې نه ورکوي برخه د الله یقینا هغه کسان چې مؤمنان دي اکړي نیکی عمل په طریقه د پیغمبر لهم دو دوی د پاره اجر ثواب دې بے انتها ملازناړي او د ترغیب نه رستو دلیل پیش کړي وایا تاسو انکار کوئ د هغه ذات نه شرک کوئ چې پیدا کړی د ځمکه په دوه ورځو کې اګنې دی الله لره شریکان جوړوي دا پالنه کوونکې د ټول مخلوقاتو وجعل فيها رواسيا دري صفات پیدا کړی دي په دې کې پاک غرونه د لپاسینا وبارک فیها او خیره چولې پاږي کې برابر د پاره د تپوس کوونکو یا مفعول مطلق په معنا د استوت سره سواء للسائلین برابر د پاره د محتاج خلکو سواء للسائلین برابر شو جواب تپوس کون کلره ثم استوى الى السماء به برابر شو په طرف د اسمان وهي دخان او دانشتو وبوي براسو اتینا رازو من طائین جمد زوی العقول الطائعات پشان د زوی العقول وقف سرا فقضاهن سبع سماوات في يومين سلور تصرفات الهیه څلور تصرفات الهیه قضاهن السبع اوحا زینا السماء الدنیا اس دکړه مې اسمان نږدې په چراغونو دیوی وحفظان او ساتنه کړی دا مونږه داغي زیارت جمعه سنانونه خالی جو خالی تعینات مفسرین کړی دی خدا صرف کعب الاحبار ته رسیدلی دی یو حدیث مرفوعه د ابو هريره رضی الله عنه شته شان د تندر د عادیانو او د سمودیانو کله چراغ لدی تر رسولان د مخکی او درستی کنایه دا د تواترنا متتابعتا الله تعبدو الا الله اشاره ده چې فرشتو نه دی راوړی نو مونږه نه منو یقینا مونږ پاغي چې را لګلې شي تاسو پاغي انکار یاني یو فاما عاد فاستكبروا في الارض دا مخ کی خبر د دو یوا وا اوس د هر یو مستقل مستقل مرض ذکر کوي نو د عادیانو تکبر زکه جوسو کې دا غټ غټو بدنونه یې غټ وو هر چو عادیان نلوی وکړو دوی په ځمکه کې نه حقا وی دوی څوک دې سخت زمونږ نه په طاقت کې اولم یرو ایا دوی نو ګوري چې یقینا الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی دوی مقصد الله خالق دې قوت زیات دې ان الله الذي خلقكم خلقهم ډیر سخت د دوی نه په طاقت کې وکانو عطف فاستكبروا او مینس کی جمله معترضه او دوی پاتونو زمنګ انکار کوو لنذيقهم د پاره د دې چې ورسو دوی ته عذاب د شرمنده دی سزا مناسب د دو د مرض ذکر کوي تکبر الله شرمي ته دوی کې لا تصب الدهر انا الدهر ابن قیم تفسیر دے صفحہ 429 کی چې دا ناکار او خو په حق د دوی کې وهي نحس على المكذبين ساه به پکې خوږېده خامخا عذاب د آخرت شرمون کې یو د دو سره ویندان نکړي شي یو نمونه نو دویم نمونه د عذاب ارچو عالیان دوی غوږ کې خودو دو قسم خلق شو زیدیان عنادیان دویمه چې حق شرک کوي کفر کوي او دا کار ورته ثواب کاری پس تحب العمل عادیان فاستكبروا في الارض دوی کو شرک کفر اوسم دا دوړلشته فهدیناهم ونجينا الذين آمنوا بشارت بچ مکړ مومنان چې دوی ځان بچ کاو ويوم يحشر اعداء الله الى النار جواب ذکر شو نو تخویف ذکر کوي تخویف دنیوی ذکر شو نو اوس تخویف اخروی ذکر کوي حکماز ورچراج مکړشی دشمنان د الله او تا جلودهم لامسه پاغی چې کول دوی وقالو لجلودهم سترګو غوګونو ته خطاب خبرې نشي کېدی جلود ټول بدن اندامونه ولا جلودکم او نو سرمنی ستاسو بدنونه لیکن ستاسو خیال داو چې یقینا الله نه پويږي په ډیر داغي چې تاسو یې کوئ فلاسفه روایت کې راځي چې دوی به خپل د بدنونو ته وای چې بعد لکن وسحقا تباشي فعنكن نكنت انازلو من خو چې مناظره کوله جګړه کوله چې ته د اور نه بچي ان یصبرو کچری صبر کوي دوی نور زید دوی نه و ان یستعتبو کچری دوی واپس غواړي عذر کول غواړي وما هم من المعتبين ندی واپس کیدون کی به جواب چې بابا ته دې مسله وکړه او دا دې ورته وی چې راشه د دې هو هو په مطلب ځان پوها کا چې انما الهکم اله واحد مختصر خبره ده لکه زیاتی نشته سوچ کوي بابا کله د ورځې سي نو د شپې خوب کې راځي سار چراغ نو وي چپ چپ وره ښا بیگا بچویم الله ته وګوره من په خیر پریدا بابا کله چې ته ځوان وي نو د شپې به د احتلام کېده څه چلو کنه توتی بابا ایجړا ځان ته ویلې نشي او زما غونې خو بل ځوان نو وقيضنا لهم قرنا چوک لګولې دي مونږ په دوی پوری شیطانان ملګری مسلط کړی می دي زینو لهم سچلو توتی بابا ایست کړی دی دوی تا چې مخکې دوی ورستو دوی شبیر احمد عثماني سیبلی کی آگے پیچھے تباہ کن اعمال اول بابو پینزشتم پوری لس طلبه دي خو چې هغه د زده کړې والي وقال الذين كفروا دویم شکو على سبيل الترقي او متصل د شبهه سره ذکر کړه توبه توبه اولیاو ته شیطان وی نه وی شور به جوړ کړي اعمال د کافرانو شیطانانو وسوسیه چولی وی خیسته اور تخکار کړیو وی کافر مونی دی قرآن لران تتمه د دویمې شبهې شوه ترقی د مخکې شکوې نه شوه مخکې وې خپل نه اورم نو اوس کوشش کوي چې بل وانه اوري شکوا لمعرضی القرآن ولنذيقن الذين كفروا ولنجینهم تاکید په سزا کې خامخا بدله بور کم دوی تا اسو الذی بدلا دبدو هغه چې دوی کول دوا ذالک جزاء اعداء الله النار تو ترکیبا ذالک مبتدا جزاء اعداء الله دای خبر النار عطف تفسیر دویم ذالک موصول جزاء اعداء الله صفت مبتدا الناس خبر دا بدلا د دشمنانو د الله چې پرو ور دي النار الف لام معنا بخکارا کی لهم د دوی لپاره فیها په دې جهنم کې فی للانغماس کور د مشګرای درې دار الخل سزا داری چې دوی پایتونه زمون انکار کو لهم فیها دار الخلد جهنم او دارالخلد یو شی دی انتزاع د شی د خپل نفس نه مختصر المانی جواب ورکړي چې جهنم په تیزوالي کې دا صحت ته رسیدلې دي چې دا غینه انتزاع د دارالخلد چې غلط کړی و منګه من الجنی د پیرانو د انسانانو نه مشرکان پیران ټول اته بشارات دي دلته الى الان مخالفين د قران نو اوس منون کې د قران یقینا هغه کسان چې وی بدوی رب زمنګ الله دې او به کلک ولاړ دي پاک شوی دي پدی وابشرو زیر واخلی و جنتا چی دا تاسو سر ملوز کیلی شو سلو نحنو لیاوکم سلور دلتا من ملګری ستاسو په ژوند دنیا کې اپ اخرت کې ولکم ستاسو د پاره په دې جنت کې هغه چې زړه کېږي تاسو ولکم او تاسو د پاره په دې کې هغه چې ارمان کوي تاسو عام تشتهي دویم تدعون عام نزلا من غفور رحیم مل مستوب طرفو د بخون کې ذات چې مهربان ثم استقامو بیا پاک شوی دی په دې صلی الله الاستقامه خلفای راشدینو د دې د استقامت معنا کړی دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه لم يميل الى اله او مظهری د دې تفصیل کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دنم عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لوي د دمور ام الخير سلمہ بنت صخر ابن عامر او دا مسلمان امړه وفات ته دو وصیت کړو چې مال دې زما بیبي غسل راکړي اسما دل غسل ورکړو او جنازه په عمر بن الخطاب رضی الله عنه کړی و بین القبر والمنبر قبر ته چې کوز کړو د د زوی عبدالرحمن عمر رضی الله عنه طلحه ابن عبید الله بیعت د د سره په کوم ورځ چې پیغمبر علی السلام وفات شو د دوشنبه ورځ وا او بار ربیع الاول او سن 11 هجری عتیق د لقب دی د زمانی د جاهلیت نوم د د عبد الکعبه او نبی علیہ السلام عبد الله کو صدیق قران حقیق عاتق من النار صاحب اذ یقول لصاحبه وایي چې چاته تاسو کو چې ابوبکر صدیق ته عتیق ولي وي وی نبی علیہ السلام یو ځل د توکتل وی هاذا عتیق الله من النار مصنف الحوی چې نور ورته عتیق ویلی لیس ابن سعد وی چې د تبع عتیق زکوي چې د ډېر خسته او لجمال وجهي پیغمبر علی السلام د تصدیق ویلی علی ابن ابي طالب رضی الله عنه قسم خوري چې د ابو بکر نوم د اسمان نه صدیق راغلی دی او په نارینهو کې ړومبی مسلمان حسان رضی الله عنه په بار د دکی اشعار ویل دي اذا تذكرت شجا من اخي ثقه فاذكر خاك ابا بكر بما فعلا خير البريه اتقاها واعدلها إلا النبي وأوفعها بما عملا يا بما حملا الثانية تالي المحمود مشهده وأول الناس حقا صدق الرسل ړومبی د پیغمبر خبره مانلی وه صفت الصفا دا خ کتاب دے سلور جلدو کی صحابو سو تذکر راخلی مرجان اشاره کړو ما سلب غوندي وي عمر رضی الله عنه معنا کوي پاخه شوی دی د ګیدړ پشان د لومبړي پشان چل ول نه کوي عثمان رضی الله عنه اخلص العمل علی کرم الله وجهه اب الفرائض او دا جمع کړي مظهری دي عدم الزيغ والانحراف عن الحق بوجه من الوجوه لا في الاعتقاد ولا في الأخلاق ولا في الأعمال عقيدة عمل خوی په دې کې کګلیچ نه ثم استقامو بیا په دې پاخه شوی دي لس بشارات الله ذکر کړه اته ټول زور په کوربۍ بهترین میلمه او بهترین میزبان ومن احسن قولا مما الى الله وعمل صالحا د دویمې شکوې سره لګي ترهیب ترغیب او طریقه د تبلیغ بیان د صفت د استقامت شو چې دعوت ال الله ورکی نو اوس څوک دې فیسته پوینا کې دغه چانه چې دعوت ورکی الله تعالی اکوینی کی وی چې زم د مسلمانانو نه کار د دین کوي د دنیا د پاره د مال او جاه د پاره نه انما الاعمال بالنیات صفت استقامت دعوت په ورکه خو مخلوق تنه ممن دعا الى الله داعی ستاد عمل صالحی او داعی تبع وقال انني من المسلمين نیت قدیم خی ولا تستوي الحسنة ولا السيئة نو هغه سړی چې په منځ تاو په منځ دا کې عداوتون دشمنی لکه چې دې دوست خالص دی ولا تستوي الحسنه ولا السيئه بابا سار راغی یروی نن برانا درس ته قران نه کی سماوال دا خلک کی چې نه مانی جو نه مانی اوس د دین رستو پته نه لګي او چې اومني نو به اومني پیمنس کې وغزولې شیخ رحمه الله وی چې ما به ولخ پی چا پی کولی مې به بابا قران خلګي خلق ته ما دا لوړ به پتا سو کیږي چې چا به معمولی ګف کو وی نقل آریږي سبا درس لنراته دی ګل شه راشه بابا څه خسته خبرې ګلونه توي نو دی وای چې کوم درویلی دي اخر به پته غول خوري یو ما غول خړلې دی وای ولا تستوي الحسنه ولا السيئه دم د مچي نه لري لا سچې خامه تاو وګوره جولا ته چمیار ته دعوت کوي د قران په طریقه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته چا کنزل کول وی کتر اشتیا وای نو الله دې ماته معافي او که دروغ وای ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې حکم کړی دی الله په دې آیات کې بالصبر عند الغضب والعلم عند الجهل والعفو عند الاساءه بابا په خلی دی ګل شه راشه مړې د بابا خبره وره دی به کوم دلوي دی پری دی وینا شیخ رحمه الله وی پس کویدنه وی ته قیامت شي نو موږ به هم الله ته ویو چې په دنیا کې موږ یو کفرون یو کفرون کړیو فیض اللذی نو هغه سړی چې په منځ ته او په منځ دا کې دشمنی دا لکه چې دوست خالص عینی دوست نه پشان د دوست کأنه ولی حمیم مهربان وما يلقاها إلا الذين صبروا عظمت تشان چې دا خوې څوک اخلي نا اخلي دا خوې خصلت مگر تخلاق چې صبر کړي ان ملاویږي دا مگر ډیر بخت ورته و اما ينزغنك من الشیطان نزغ عین دوست نه دی ګره ښا مسله بیانوم او دې کنزل کوي غصه راځي کچری ورسی تا تا د شیطان نه څه وسوسه نو دم خي امن غواړه په الله فاستعذ بالله استعاذہ دو پیری قرآن کې امر شوه دی یو په وخت د غوسه کې دویم چې کله ته قرآن لولي سوره نحل اتام می په اذا قرأت القرآن دویم چې کله تعالی غوسه راشي اعراف دوسه فاستعذ بالله یقینا د الله خاص د الله هر څوري او پار څکوا آداب دایته ذکر کین نو دا بل ادب چې پیدا کړی دی دی لرا کچری تاسو د دی الله بندگی کون کی وین استکبرو زجر دے او ادخال الہی کچری دوی زین غټو غانا والذین عند ربهم عند ربک قل لهم هغه کسان چې په نس درب ستادي پاکي بیانې د الله د شپې او ورځې انستړي کیږي سستی پکې ناراضي امام شافعي رحمه الله سجده په ایاه تعبدون وی امام ابو حنیفه رحمه الله سجده په لا یسامون وی احتیاط په مسلک امام ابو حنیفه کې تاخير په سجدي د تلاوت کې سجودان ومن آیاته د پاره د اثبات د حیات بعد البعث یقین هغه ذات چې تازه کړی د دې لرا خامخا ژوند کوم کې د مړو دی الله پارس بني طاقت لرون کې دی ان الذين يلحدون في آياتنا تخویف اخروی یقینا هغه کسان چې کجروي کوي پاتون زمن کې دا الله تسبیح نه ذکر کوي یلحدون فی آیاتنا لا يخون علينا زجر ته پدریو طریقو یو پټ نجی پما افمن اے پس هغه څوک چې ورزول شي پور کې غره دی یا هغه څوک چې را بشي بچ پروز د قیامت دریم کویا مفسرینو د دې پنځه تفاسیر کړي دي او زاد المسیر ذکر کړي دي